هر انسان دا خبره خوشوي چې زه په ما د دنیا کې زه د خوشحال وم ایمو زه د خوشحال وي زه د په عزت کې وم بې ذاته د نه وم زه د ذلیل نه وم زه د رسوا نه وم ایمو زه د زه مې د خوشي کوله او زه مې د خفا ما وه دا هر څه غواړي که آخرت مني دا غواړي که آخرت نه مني دغه دا غواړي چې دغه سکون دی پاره د دغه آرام دی پاره هغه ډېرې الې دلې ډېرې منډې خرمنډې وایي چې موته د قلبي سکون خوږه زندگی خسته زندگی نصیب شي په ډېر کم خلک داسې دي په دنیا کې چې هغو ته د خوښي حاصله نه ده دې خوښه چې دنیا خوښه الله رب العالمین یو معیار یو علاج شیله ده که ته غواړې چې ما د دنیا په راشي اخرت مې د شي بیا یو کار وکړه چې د دنیا کې چا پیدا کړی ده هغه سره صلح وکړه هغه سره دوستي وکړه هغه سره هغه رضا کا چې کله ته هغه رب هغه ذات رضا کو چې هغه د دنیا پیدا کړی ده نو دنیا شریر هغه په تقات کې دي هغه دي کنټرول نه بار نه دي په وی وی ذری باندې دغه کنټرول ده دغه قوت ده دغه بد شهیده نو چې کله ته هغه راځي کې د وای وزرا دا بر ته په موافقت باندې چلیږي ته مخالفت ونه کوي او که کله ته د الله رب العالمین نه فرمانی شروع کا دا ټول چې تمرا کائنات ته دا به ته مخالف شي که اگر چې په ظاهر کې ته داسې محسوس کوي چې لکه مو څخه د اولاد ډیر شو مو څخه پیسې ډیر شي مو خو بنگلي ودرولې مو فلانکا وکړو مو ډنګا وکړو خو بیا دا داسې ده لکه دا دې کې ته وو دغه شي نه به تاسو موجود وي دې کې به تاسو پرې پازو کار کوي کسان نیک کار وکړو د خپل زندگی دای په نکای واچولا په هغه اعمال واچولا چې کوم اعمال حکم الله تعالی کړی دا او کومې طریقې باندې هغه کړونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي په هغه طریقې باندې ش عمل د خپل زندگی په ښه عمل باندې جوړ کړه چې هغه شذوي نروي که شذوي خو چې مسلمان وي الله یې منلی الله یې په لوی منلی چې ایمان ورکیوي چې دا شذوي که نروي د اردوړ لپاره برابر خبره ده چې دنیا به خستاوي اخرت به خستاوي الله رب العالمین جل جلاله د شذې نر د اردوانه د دوی یو دین ده د دوی بل دین نشته دین کې فرق نشته نه غان دې په منځ کې مسایلو کې فرق وي په ذمہ داري کې به فرق وي چې تو د خځې شذې ته چې تو په کور کې ذمہ واري ده نرینه ته چې تو بار ذمہ واري ده او دا دې مورې خو موږ په خپل نراو نرینه وو کې دا تقسیم کړی دي چې کله یو حکومت وي یو کې بادشاہ وي یو کې وزیر وي یو کې جرنیل وي یو کې سپی وي دا موږ دا خپل دا ټول شیونه خپل کې تقسیم کړی دي نو په دې کې به نظام شي چلیږي نو الله رب العالمین جل جلاله دا شذې نر دا ټول دا یک یو د دین دا خو دې مورې بیلی بیلی دي یو ته کور دې مورې کړی دا چې ته کور بشوي کور کنټرول بته څه بربرای دې کې څونه خیانت و نشي او بل لري نه ته چې ته باوې تر ګرځا فري کې وا مهنت وې ته کوا د کوټ راړاوي هغه په کور کې بس بچو کړه چې ته کور بچوي او د ته چې ته بار بچوي ته بار نه لا د بل نه کور کوي نو شدا دا برابر په دین کې حصہ دار ده د خپل کورونو کې کوشش کوي چې ښځې مونږ کې شي تعلیم کوي خو یوې چې کله یې واشه ده نیکه شوله دا داسې وایي چې تو کور کې یوه مدرسه وبچله هي په غیږ کې وو د تال مسیح ستري دي په غیږ کې وو د تال زمن ستري دي په غیږ هغه عربو د خپل ورو ورو تربيت کوي نو دا شته د ډیر د دې د دې تکشره د نرنه نه بیا زیات کار کول شي ځکه چې وړي کورکا وړي کورکا دا ډیر وخت مور سره تیروي لور سره نه ده وړي تو بنا تاسو وګورئ مور چې کله بچا بچا چې کله وایي کوي دغه د مور په غیږ کې وی وی تر الو لاس کور په یغا د مور سره دلی بری کیږي نو چې کله د هغه مور نه څه ذاتو هغه ذاتره هغه دومره به هغه هغه هغه د پوره مفیده ګرځل شي موزیره ګرځل شي شا ګرځل شي بعد ګرځل شي په دا قران مجید کې الله رب العالمین جل جلاله د مریم بیبي مریم صفت کړه دا چې حیا نه کوه هغه په قاعده حساب چې کله هغه نیک روا الله رب العالمین په دغه قرآن مجید کې ذکر کړه حجرا بی بی بی حجرا صاحب هغه د مولا مور جسمی علیہ السلام مور هغه ته خپل چشتن ویلو چې ته دغه خوشک ندلو ماما هغه داسې و خوش کوه چې بالکل یو شای نور کې کې مخکې وشو نور کې غنم کېدو نور کې جوار کېدو نور کې میوه کېدې بالکل دای کې سره تو کوشیدونه سره لکه چې وګور کې نه وسره هغه به چې په تویلو چې داسې وکړه چې دې دې کې کینا د بچا د سره ته سرای وری کې بچا سره دا تلپاک مشوم ده هغه چې کله دې ستره شو دې وړه شو ځکه چې کله مور کې شو دې نه وي بچا وړه کېږي تږه کېږي او خدای دې ګزاره ده نو دې بیا داسې کولی شو چې د ځای یې پرېږدله وه ځای مټ کړی وه چې ته نږدې کلي ته لوړه وه بل پله داسې تریف ته لوړه تریف شهر و تریف په غټن کې ډېر بهترین شهر وو او د کلی میوې وي او ډېر آباد ځای وو نو سات کله مزال کوي چې قوات چې لري زوی خو چې ته خبر ورسېږي دومره لري نه ونږدې نږدې علاقې موجودې وي ته هغه ته غان نتلله ویل نتلله چې د مو رب دا مو ته حکم کړ چې دې کې تکینه الله رب العالمین جل جلاله دی هغه مور ته دومره عزت ورکو چې هغه نه بعد پیغمبرانو ته یې الله رب العالمین چې دغه صفه عمر وکي منډي وای دا تاسو د منډي چې وای دا چا منډي دي دا یې تاسو مور منډي دي پیغمبرانو ته یې چې منډي کې وای هغه ته یې څه ده د صحابه کرامو ته تاسو کې منډي وای بزرګانو ته تاسو منډي وای چې څوک دې کې منډي وای هغه خپل مور یاد تازه کوي حصہ حصہ کنه شته ډېر لوی حصہ ده خو ولې چې ځان شرم ځان سره جوړ کی او نرنه ځان نرنه جوړ کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دې دوه تنو احسان نشو وچتوله مو مې دوه تنو ډېر احسان کړل سلام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو احسان چې موږ ته کلمه شهید ده موږ ته توحید شهید ده موږ ته ایمان شهید ده یار شهید ده دا دومره غټه خبره ده چې دغه دغه چې دا ټول غرونه د غرونو مرحسن نو موږ باندې کړی دي د موږ باندې ډېر احسان کړی ده خو هغه به وجود رسول الله سم د کسي نفسه دی واجنه توضو واجنه چې کله تصور کول به بلا خبره کوله چې دې دوه تنو احسان نشو پر کوله یو له په نرناو کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او په شر کې د خدیجه خدیجه بی خدیجه رضی الله عنها دې موږ مو دې دوه احسان نشو پر کوله چې یو پر نرنا کړو بل پر څوک بل پر شذکر او تو ګوره مو ته دا ویلو چې په دې کې په دغه دین کې شدا د په کار کې صدر ده دا په کور کې داسې کردار ادا کول شي چې دا ډېر لوی عظیم کار کول شي خو بشر ته چې شدا ځان شدا جوړه کړي چې هغه پرشتیا او شدا وي هغه ایماندار وي هغه صالح وي ځکه الله رب العالمین د شدا نر برابر خبره وکړه مو ته وا مين ځای یاد شو خیر دا خو دې لوړې لوړې شوې وي وینځه یو ده شولا یو وینځه وا چې تخپل هغه ملک ته یې کار جوړولو ا پلنګ دې خان دې کو په سم لسته انسان ته طبيعت کی ویلین دا ځان ته خو ته په سم لا چې ځان ته په سم لسته راځي تقریبا نیمه ګټه نه نه یو لا پنځه منټه پتی شي اسی چې تمرستا خدای چې شتا پر وستو مالک پر وستو نو خرابي سي ته مو په کار کې پرتا شراب سلیو په ډنډو داسې ولا ډیره وړه ده خو به دې غدا وحمله نو هغه ته چې ته مو ته وحیاي چې ته دا وړي لري دي دا د خندې دی ویلي په دوه کې مو ته دا واجب ته مو ته شای چې د څه په دوه دوه ته داسې کار وکړو چې یو بل سره ضد ده خندا خو کېږي په خوښۍ باندې زړه کېږي په غم باندې نو ته ژاړې خاندې دا دواړه کړنه په یو ځای ویلي کوې هغه یې ته ویلو چې په دې ولاړې ده چې زه یې خوښ ډالو دا چې خوښ یې ژاړې وشه خو خندا په دې راغله چې ما پنځه منټه چې ته په پلنګ باندې تېر کړلو دا هزار مې موندله چې ته وول ډنډو دی وبسل ته ته حیران چې دا مشاب په شرابو کې پروت دی او په دغه کټو په دغه پلان دی پروت دی چې تا په څه سزا وي هغه مطلب نه شات کوونکی وای تا هغه شراش تړاو بچو نه تړاو بعض بعض یا کسی دا ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه خپل بشتری ګرځي کې ویجی بس دا وسی مونږ پاتې ده هغه دی هغه دی وی شذي دې یو دې خبرې داسې اثر وکړو داسې په ځب باندې ته بم وغځولو چې هغه کې انقلاب راوستو نو محترم تاسو دا مې دې اخو زمنن خبر راوستله چې الله رب العالمین یې چې شذوی کنروی وهو مؤمن خو چې هغه مسلمان وي سنحینه حیاتا طیبه زبر باندې شاز زندگی تیراو خوشاله یو سړی ده که هغه سره د قارون خزانه موجوده ده او داسې بلډینګ کې اوسي چې هغه بلډینګ په د دنیا کې د شانتي بل بلډینګ نشته ده داسې محل نشته ده علما نشته دي خدیمان نشته دي د دنیا خلق کړي چې دا ډېر خوشحال ده خو دا نه نه نه ورید شو ورید لکه څنګه میژاک ته میژاک ته د کور مالک په پنجره کې سره خوشې شي دا وتا ته مټاره یو ته شه ده چې څه دې د دې دنیا د دې د دې ملک د خپل د خوان څه یو نه دي دا یې ته په جری کې یې چې ما کړ کې ګیرې کا اخنه بار نه پښوې ته کسي چې را دا خو ډیره بختور ده وګوره چې چې ته یې د ارمون څخه دغه پروت ده خو ملک نه هوته پوس وکړه چې څه په تول کې د کوم خلک چې رب یې ناراضه کړل الله تعالی خفه کړه دا دو تاسو وګوره دا داسې غمجن دي داسې سپیره دي چې دا موږ ته خپل حالات تیروي که نه د صوفي ګوره ځکه چې هر نمبر خلک ارسي وګه تک نه بلا والا یې موټر دې شته دي دولت دې سره شته ده وسو وسو سیږي وسي بس صاحب پښتیا و خبره مکوه زما یو ملګری دغه ملګرو دوبو کتلې د ملګرو زید زید خو ترجمه ته کولای موږ ترځ وا اخ اخ کتلې کې داسې نه موږ سودا امر څه کتلې په سلام نه میدو د ډنمارک نه راغلو دیوال دې مو ته ویلو چې ډنمارک ته تو مو یو ډنمارک خو نشته د خو لږ لږ مزه نشه کوله وجه ته مو سره لور سره مو سره مشر شاه صاحب د سره لور شي وطن څومره تو د هغه خلک وګوره دومره غمجان ده کسان ورته وچو چې په خدای مې ده کسان وي چې تاسو په د فوټپات باندې د پېښور کې فوټپات مې چې کوم خلک د سړی نه دګیږي خو بیا ولې دي دومره ادنه دا د ایمره چې کوم اتو جنمارک کې ټول نه خوشحال سره ده یا زه دا نه غنا زه خوشاله ده ځکه زه ته خوب ورځي مو ته خوب جاته نه ورځي بیا ته کسان مو خلو پیسې لري دي ودونه مشتادي ټول نعمتونه شتادي خو داسې غم جن یو داسې موږ خپل د چې مسلمان زمونه د دومره غم جن یو چې موږ چې ځان مرګ کې د نګان ووځي دومره غم جن دي دا چې د تماشو کې د یشي کوي دا خپل هغه غږ پټوي څه ده خپل غام پټوي یو غام خو پسې پټوي که نه صبر نه پسې بغام د کوم چې چرسیون بنګیون دی اول مستی کوي څو څو څو څو څو پوس نو کې غږ غام په پټو باندې کېدان نشو زړه مو وسو دا خپل غمونه پوتې پټوي امریکایان وولا دو چې کوم نه دو چې کوم خودکشي کوي هغه دې پر کوي د دنیا نه ځان فرش کړل غندي محترمو دا غم دې دا ټول دنیا دې پر دا پیغام ده چې ګوره کته غواړي چې سکون مومي هغه رب رزقا چې کوم د سکون مالک ده کوم دې آرام مالک ده کوم دې دنیا مالک ده کومې اخرات مالک دی فرض عمر نمیدو نو مسلم وو دی ایلین راغلو هغه زمانہ وا چې په کوم ټیم کې د روس سره امریکا جنگیدله نه جنگیدله سره پاکستان جنگیدو امریکا جنگیدله خود نه جنگیدله بیا هغه شهید شو هغه نه مخکې مو راځي راغلو مو ته وی چې مفتی صاحب مو خو سکینه مو مستکینه مو سکینه مو دوه څه پوه په سکینه باندې مو سکینه ته څه دی نو چې مخکې چې مو کوم حالات وو هغه داسې وو لکه څنګه یو هوښیار ورکوي پوهېږي خو نور عادتونه او نورې مجبورې دی ورور کې غندي یعنی وی وړي کا دماغي ټیک وي سمجدار وي خطلا نشي منډه نشي کوله د مور شودیره وي دنه مور رکه شي په ځنګل کې لومبري بغيري ګډړنو ګډړنو وزونه کوي مزري ځای ته روان دي دا ډېر په وحشت کې دا ډېر په هیبت کې دا ځکه چې دماغ برابر دي د موږ سترو غندي نور اندمونه وړو غندي داسې پریشان وي دګیږي په دې ټیم کې تمور ملو شي دا څومره خوشحال وي نو دا ډېر خوشحال وي د خوبو مونږ د خوټی کالا مونږ د خو امن مونږ هغه وی چې مخ موږ داسې حالات وو چې کله وو موږ وی چې لکه څنګه دا ټول د یو موږ سپراله تکې تورې ترې په ځمن دي پرتی وي چې کله مسلمان شو چې کله مې ایمان راوړو مو داسې سمنمېږي لکه زه د خپل رب تر خپلې غېږې کې نیولی نه مې چا نه خطا شته ده نه مې چا نه غم شته ده نه مې چا ته فکر شته ده داسې خوشحالي بل مسلمان و د هندوستان مسلمان که زه قطر کې وم مسلمان شو مور سره ملګرتیا شوه بس خدای ملګرتیا کړل زه مې روغ له خپل کې ملګرتیا خو داسې شاید شي شي دي و ستر غټم کې مور عمر کې ستر ځکه چې هغه غټم کې څلور زمن وو ترې وو ترې کور نه وشړلو سزې سزې نه جدا شولا زمن نه جدا شول سر سر زمن یو مو ته ورتلو مو یې واري سوچ وکړو چې رد تخت ته چندا وکړو ځکه چې ساعت کله کله چې چې بیا بیا چې سره سیدان شي مو ته سیم دود نه کولو خو بیا بیا مو چې دند دې موږ کتر خرش خلک نه نو ته بولای واه خبرې به توکل دا ته څه نو ته چندا وکړي ته هغه یې زموږ په ارادې باندې پوه شو چې دوه لکه څه کش پش کوي څه خبرې اترې کوي نو مو ته وی چې ته مفتي صاحب نه مو راته مو سبق نه ویل وی چې ته څه کوي سبق مو یلو خو پر کله مو نو هغه کې په استاد مو سبق یلو چې ته څه کوي ته خو څه کې لګیا یې مو چې زه ته چندا کوم هغه یې ته مو چندا ما کوم بس خبره تیر شوله چې ودی کا به خفاین روان شو چې کله المز وشو خاتم شو زر اروت بارا مو هغه ته ویلو چې ته چنې زویل ایمان کړ چې مونږ ما وخت لا چې ته د ما حالت نه خبر چې زه څنګه زه زه بچوي دنیا بچوي مو څنګه بچوي اته که سامي هو چې په خدای مې لکه سامي زه خپل ځان داسې محسوس کوم لکه د پوره دنیا دا یو ګوډه ده دا ټول کې سپری او دا ګوډه په خپل الله ته لګیا خپل چلایي ته زه زفرن چې کې نوسه یې مو ته غام ده هغه بسیا شزه ده یوه ځای تو شله پیوته زخمی شوله او کړ کړ وخندله نو ملګرو ته چې خدای دې شاکه لا بیا بسیا بزرګ و لوی لوی بزرګان به ترتو ترتلو پردې کې به نه مسله تپس تپوس کولو نه او د حسن د تصوف مثلا تپوس نه کولو چې موږ حسد ده موږ څه علاج ده ډېر ښه شعر ښه ده نو ښځه یې ته وایي چې ته ولې ژاړې نه ولې خاندې ته خو ته نه وینې بهېږي نو چې ما چې کله دا د پریوته په دغه ټیم کې وي خیال ته یا تخریب په جل جلاله چې کوم په دغه دغه عمل جنات مې لوي کوم درجه مې لوي هغه مې وکړه په خیال کې کله کله خیال کې یا الله رحم الله هغه مې چې وکړه هغه نه هغه ته خوند نو ودا دا په تاسو په تخم جان کې نه په دوی چې موږ ودا په سلې وخت جو دا په سره نشي کوم جن کوله ځکه جنت په ځکه ده ته چې دا څنګه ته کوم جن کوي یو سلاده کته بار کې پیسې سره خنوي پیسې ته نه وو خو رقم جان شو یو سلاده جنت نه په خپل ځکه نه جنت ده نه نه جنت ده خپل ځکه جنت پروت نه نه دغه په سولې کې جنت کې ده کبه جیل ته وچه جنت کې ده کبه ملک ته وچه جنت کې ده هر وخت جنت کې ده که تو ته سره ده بچو ده چې څوک چا پیدا درکوي تو ته یو لک روپۍ درکوي بچو چې خپانه شي یو لک روپۍ واخله ډالر واخله ډالر نه ته ډالر ډالر واخله چې څوک د زیاري وکړي چې ته وایي چې پندوس را ډالر واخله ډېر خپای وي ته او پیسو باندې سخت میان ته وي رښتیا ده په ځاله مو خوشاله کې خپه وي په ځاله مو خوشاله په یاره مو خپه چې بوت ما موټي وای خو چې پیسې راګوي موته چې کله یې سره دی الله ولا جوړ شو هغه په دې پیری چې دا ټول شي سره دي دا هغه ته الله رب العالمین دا سکون وچی چې ته به غم نه پاندې کې دا شاده کنه شاده کنه خوشاله وي دا ځنه دا الله تعالی فرمایي فلنحينه حياة طيبه زه به د باندې ضرور به ضرور ښه زندگی تیراو چې خدای په کوی داسې نه کېږي ښه زندگی تیراو دا دې د موږ په شیانو وعده نه ده د موږ جرلون وعده نه ده د موږ د د بس د سردارانو وعده نه ده د موږ د فقیرانو وعده نه ده دوی د الله رب العالمین وعده ده خو وعده به داسې ده فلنحینه حیاتا طیبه فلنحینه حیاتا طیبه زه به ضرور په ضرور په دې باندې شاد زندگی تیرو څنګه زندگی به تیرې کو څه مشابه تیرې کو نو شاد زندگی خپل کې کنره کښه ده لکه راځي کنره کښه ده او بیا څه دي دا ته یو خو لاس دې ده پنځه دې ده هغوی زه خو دا د اجر نه ده دا د څه ده چونګا ده دا خو د نمونه ده اصل شاید ته چې میروي جهاد هغه خو ورسته میروي جوي ته ورسته ته ته د مار نه بعد پنځه مراحل روان دي پنځه مراحل مار نه اول دې ته مرګ روان ده چې کله ته ته مخ مخ جنات ته مخ ته شي ځخ ته مخ ته شي بیا به ته چې الله مو وسو پاس کا چې زه لوټ شو بیا دنیا وتا مو دې پیسې پرځلې دي مو دولت پرځلې ده مست درځي کوم ورکی الله تعالی چې قانون دغه نه ده چې کله دې مور بچینا مور ګډی نه بچار ووتو دا که بچا ډیر وایي چې مو مور ګډی ته بیا وسته بیا نشته ولا ختم شو دغه ټیم کې وو ته داسې مرګ کېدل شي لکه څنګه چې د مشکل خلو په خلاصه کې خپل نو په خړ وای داس او داسې کېدل شي لکه غنا په ملوچ کې ومنډي چې چرته ورته وي کې چرچې چې کې اټول وي ملوچ تر ورو دي داسې کېدل شي الله تعالی مو دا ترجمه مرګ نو وسه لګي حضرت عیسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام ایواز روانو په ځنګل کې ایثار څنګه کو نه ودو یو شای نه بس خلکو ته بتلو جلاو دوست وس یو وختنا کابر یو وخت په غره وون شوي کته وختنا کابر وو کابر ته ودرېدو وته چې خدای په حکم سره چک شو هغه اچک شو خبره یو لري پیغمبر سره دا اختیار نشته چې هغه چاته وایي چې ته هغه ته هغه مار دي زمزمه اختیار وي هغه ته چې خدای وایي چې د فلنکی ځای ته وایي چې څه شابه چې کیږي بل نه چې کیږي مو یو ملګری د معاوض د میږي مو تاسو خبره مخکې نه کړې و معاوض چې کومه ده هغه کې وری کوو مخ را وسیدو او اوس کله کله چې یو شي زه په دې کاف کې نو سترکا ورغلو شورنه مو ته چې مفتی صاحب بلر قبرستان ته ویرغله قبرستان کې مو راځي کې ډوکی وکړو او ډوکو ته مو ویل چې خدای په کوم څه شي نه چګیرو د څه وجه نو مو ته چې ما ته خو درویږي کنه هغه چې کسان خدای مفتي چې په خرشتیا مو ته یلیو نه مو چې نه زه ته خبره کوم خبره ځواب پیژنو هغه خو ورته خو خپل طبيعت ویل نه جذبتي مو ته چې مو خبره وره څو چې کله د مرنا ته ورتلی څو ته ویږي د خدای په حکم سره چک شه څو ته غټم کې بیا خدای یې ویږي ته ماوزه ویشه د مرنا ته د مرنا ته وایي چې خدای حکم سره چک شه چې مو ته خدای خو نو یې مو چې څو چې ویل چې خدای په حکم سره چک شه خو ته خو دروي وي ته لو کنه خدای ته نو یې ته نو دا ته یلو چې موته خدای دی دی چې ته چک شه موته موته خدای دی دی چې نو زموږ ته چک شه ته هغه هغه موته پوي و هغه نو خبر ته خدای نو ویلی نو هغه ته حکم نه چګیدو او چې کله ته ته خدای یلی و ته ته خدای نه یې هغه خبرونه دی پیغمبر ته خدای ویلو نه پیغمبر چې ته خدای ته وایي چې ته ویشه د د خبر ته وایي چک شه راځي معلوم کا نو چې کله راځي چې خدای په حکم سره چک شه مطلب دا چې دې ته نه څوک دې ته محمد بن مار سختی دارتی مرگ مرگ ما سختا چې دا مار چې کوم وخت سخت راغله ده ترخوله ده دا مو ته بیارتی د ور دا وو چې محمد مو ته مرګ دار ونشي مطلب دا و چې نه خمر شوی تکلیف مو تر کړه د مرګ ولا شغل دې بیارونه شي هغه ته خپاو چې د خو بیا څه شول دا عمرې چې موږ څونه کوله وشو چې مرسته وایي نن مې خلاص تر خاله چې خپل خپل به من ته خراب کړي نه مرګ سختې نه نو ته ته واده مرحله پر تا ده خدای په کې ځبه تخستاک یو مرغلا شو دغه قبر مرحله ده تو ته روونه ده قبر یا دی جنت بغچا ده یا یې دوزخ کند ده د دوه نبیو ته خو خو ورته دوی ته پرتا ده دا بری خو یې خستا کی بل محشر ده نفسی نفسی بوئی داسې کېدل شي دا اصلي مې برا دا 50 رکوله ده خو که وخت شل سال زندگی تیر کړله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمی چې کله محشر شي چې دا سړی چې کله خلک وایي چې حساب کتاب ته روان شي نو چې کله حساب کتاب ته روان شي د خلک به ورته وایي چې څه کوم څه خو له بونډۍ لګیا یې به کوي خدای دوه خپل خاص ولې خپل خو راځه که نه هغه وایي ته چې موږ خو صاحب تاسو خو یې پنځوس زره کوله رېز ده دوه موږ صاحب پانونه خو سترګې هغه چې څو خدای شکه 500 کله تیر شولو چې دومره په خوشحال وي چې 500 کله به تیر شي دته به داسې ډېره معمولي لګي چې د غام شپې وږدي وي چې خوشې شپې ډېرې لاندې لګي شي دا څو خبرې شي درې خبرو کې ته ګوره پاندې ته کامیاب شي ولو چې ته خپل رب رضی کو د خپل رب په دین باندې روان شي په د خپل دین د خپل د کوم ته تخلیه سیلی په غو روان شي به ته د هغه اجر ده د په حساب کتاب ده الله رب العالمین جل جلاله د تو تو ما خلی چې او فلان بن فلان دراشي فلانه دراشي دا به ما تاسو تخلی فلان نواب وی سراوی نظام بلګیدلای فرشتہ په نوس دی تپوس به کوي لو لوړه وي هغه وایي چې فلانکا د فلانکی پلا دا شعب نه کوي کامیاب فجرت روان ده نن ته رسول کې وارث یو صفات کې وکی د لږ جامې کې وزر تام جامه وي وزر دغه کم کم جوات هغه کې ته څوک رزولو کې زکولو کوشش په دغه دنیا کې وکړي په خپل مال سره په خپل جان سره په خپل قربانۍ سره په خپل شو اخلاق سره په خپل شو عقاید سره خپل رب خوشحال کې ان شاء الله دنیا مخسته د آخرت مخسته لو کې له الله دې فیت مستقبل محبت نصیب کې چې خپل تعلق نصیب کې چې جل جلاله او تبان دې رحمت وره ولا کې خدای رب العالمین قرض حاجاتي وره ولا کې یا رب العالمین د چې ما جام راغلی دا غټه جام ده الله رب العالمین جل جلاله په قدم یې ما جوړ کې دی بار خلق دنیا نه خلق غلا ده الله تعالی من جل جلاله غلا ټول کامل دستان جوړ کی خپل ټول یا ته سره ته ته ته پس ته خپل پسند خلق به وګرځول کی یا رب العالمین یا الله بدای نه وصل کی تلیفون نه وصل کی درجه خو موږ من شو عمل تیر کی بد عمل نه وصل کی سبحان ربک رب العزه عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین